عزیزانو دا بیان ستاسو په مخ کې را روان دی چې دا الله پاک انعام شده خلق کم یو دي دومره مهرباني وکړي چې یو د نیکانو خلقو منل دي او یو د نیکانو خلقو لار اختیارول دي اوس په دې مسله باندې ځان پوي کوي چې د نیکانو خلقو په منلو باندې به با کار وشي چې سو پورې د هغه خلقو لار سړی اختیار کړی نه مثلا اولیاء الله دی مونږ او تاسو ټول دا وایو چې اولیاء د خدای چې دي دا مونږ منو لیکن هغه اولیاء چې سکړي دي هغه مونږ نه کوو اوس آیا صرف په دې منلو ټکو باندې به مونږ ته نجات وشي چې څو پورې د هغه خلقو لار مونږ نه اختیار کړ دا اولیاء یا د پیغمبرانو علیهم الصلاۃ والسلام کار دې صرف د الله لار خودل چې دغه لار خدای ته تللی ده اوس پاغه لار به ته په خپل روانېږي نو اند الب منزل مقصود ته رسي پیغمبرانو کار څو الله ته د تلو لار خودل یو لک سلیری زره پیغمبران دې د پاره راغلی یو چې تاسو هغه لار خلقو ته وښایئ چې کومه لار خدای ته تللې ده د شیطان لارې نه بچ کړئ کم قوم چې د پیغمبر په وینا په هغه لار روان شو نو خدای ته ورسېد کم قوم چې د پیغمبر وینا شاته وغورځوله او په ګپې واړوله هغه قومونه تباه شو نو یو صرف د الله والو خلق منل دي او یو داغي لار اختیار ول اوس زمون په دې ملک کې دا تبلیغي جماعت والا چې د دوی څه کار دی تاسو ټول په ایمان وای چې تبلیغي جماعت والا کم جماعت تلاړ شي چا نه روټای غواړي ها او بغواړي بستر غواړي کټ غواړي اس نه وای څه وای یو کتاب دې ور سره چاغې تا سه نکات وای د تبلیغ یو شپږ نکتی کلمه ده حج ده زکات ده روزه ده منځ ده کلمه ده راشي رونو کې نه چې دا مونږم صحیح کو تاسو ته صحیح به دومره خبرې دې نه مخکې نه یا کوم کارونو کې چې ثواب زیات دي هغه فضایل بیان کی چې دې کې دومره ثواب دی دې کې دومره ثواب دی اوس د دې بنیاد چای خو د دې بنیاد ایخو مولانا الیاس رحمت الله علیه مولانا الیاس رحمت الله علیه د نننا سل شپک شل کاله مخکې تیر شوی دا مولانا الیاس چې چا لیدلی و ما هغه سړی لیدلی د هغه سړي عمر یو سل درې شپېته کاله مولانا عبدالمعبود نامه یې وه د سوات د دې کوهستانونو ټول عمر په هندوستان کې پاتې شوی او د ډېر لوی علم او د ډېر لوی ولایت خاوند هغه چې د مولانا الیاس رحمت الله علیه کومې خبرې ما تکړې دي ما سره کیسټ کې ټیپ اما ټیپ کړی ما ته تاسو کو چې دا مولانا الیاس صاحب څنګه سړیو ما ته وی بچیا پښتنه مکوا داغه د نیکای درته زحال نشم ویلې چې هغه څومره نیکو دومره نیکو چې په سبق کې یو ځل طالب په مسواک باندې داسې په دې پوزه وواله داسې نو ماخام ورغه هغه طالب کوټې ته او ته معافي وغوښته مولانا الیاس د دومره لوی علم خاون او طالب لورغه ته معافي وغوښته چې ما تنن په مسواک والي نو ما معاف کا اسنه چې په قیامت کې د دې پکړ رانه و نشي چې تا طالب ولی په مسواک والي زخپل وښت کالت استاد پاتې شوه طالبان می مرګ لوالی دي ما خو یو طالب نه معافي نه دغو مولانا عبد المعبود صاحب وی چې په دیم تسلی و نشوا سحر ما په سراغه او ما ته وی چې ترا سره په جرګه لاړ شه چې د طالب نه جرګه پیو کو معافي دی وو د خدای د بنیازه هیڅ پته نه لګي که په قیامت کې په دې مار ونیسي چې دا طالب دی ولې والي او په مسواک د دې ولې جواب به زه څنګه کوم نو وایي زه ځان سره په جرګه بوتلم او طالب په جړا شو چې حضرت زه خو ما معاف کن ما خو څه ویلي وینه بچیا ما ته معافي وکړه دا تقوا وه څوک به وکړي دا ها دا روټي خلاص مليان یا پیران دا به وکړي دا دا د جیبونو ګڼ کپان دا د مولانا الیاس رحمت الله علیه تقوا وا د دې تبلیغ بنیاد دی خیر د دغه تقوا برکتو چې نن پروس کې روسیان مسلمانان کړي دوی دي په چین کې چینیان مسلمانان کړي دوی دي په هغه امریکا کې امریکایان دوی مسلمانان کړي په لندن کې انګريزان دوی مسلمانان کړي په جرمني کې جرمنیان دوی مسلمانان کړي په سودان کې سودانیان دوی مسلمانان کړي په فرانس کې فرانسیسیان دوی مسلمانان کړي دا ټول دنیا ګټ ګټ ته دوی رسیدلی دي او هغه پیغمبري اسلام ورته پیش کړی دی او د هرې دنیا په ګټ کې نن مسلمان شته د دوی د برکت نن په پا پاکستان کې وګورئ دوی پسې مغاتي سچل دی لکه وای دوی له امریکې نه پیسې راځي د امریکې نه ولا پیسې راځي چې د اسلام تبلیغ کوي نو شکر نو باسي دا څه د ټوکو خبره ده چې یو سړی کور بال بچ پریدي او یو کال له بار ملکونو کې ګرځي څلورو میاشتو له ګرځي څلوېښتو ورځو له ګرځي دا څه ټوکي دي دا څه کولی شي دی مولا ته وایه چې په ګرنیټ ولګي چې په ګرنیټ لګېدلی ته خو دوه ورځو له بار نه ځي او امام و هم د دې تبلیغیانو خلاف چې کلی له به د شپې لاړو سهار به چې راغی زوی نه به یې تپوس کولو چې څوک مړه مړه خو به نه مطلب دا دی چې چرته کپن مپن خو چاره وړې نه دی ته خو د مړو کارغی دی وجنا عزیزانو سوچ وکړي زما عملی طور تبلیغ کې سوا د استباګانو نه زنیم ګرځیدل خپل زما زامن دي کله کله پکې دي خو دا ایمان دی چې دی وخت کې د زمکه د سر د پاسه که یو سره شکل شان شوکت خبره اترې د مسلمان جوړول غواړي نو هغه یو دغه ډله ده ګوره بل نشته کدا څه مله یو ډله د روزه کې زما جمعات ته د عربو جمعات راغلی نو زه چې جمعه ته ورشم دوی وګورم بسترو سره داسې ناست دي هغه د اخبار خبره را یاد شي چې ریون کا استماع جو تھا وہ کچھ بچھڑے ہوئے صحابہ نظر آتے بچھڑے اجتماع دا سی ولا کدا پاتې شوی صحابه چی بستری دی او پزما کناس دی او لکه د یتیمانو پشان په جمعات نو پکې د ابو زیبی او د سودان عربو پکې ځوانان لکان ځوانان یو پکې د مکه کې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په کانو کې وشته یو پکې د طائف نو ما نه پوښتنه وکړه عربي کې او د ابوظبي او د سودان او د طائف نه راغلي بجلیګر مولا په جماعت کې تبلیغ کړ علم امریکای پیسې استولې سودان ته چل تلار شي د بجلیګر مولا جماعت کې تبلیغ وکړي دا څه سړی توپ دی دا ته سړی ځامن ورشو خبره دا ده چې هغه د ابو زیبی او د سودان عرب چې دي زما په دې یو ټکی لیونی شو چې واقعي دا یو خاص درد چې مونږه د سودان او د ابو زیبی نه تر دې را رسول بیا دې روزه تا ګور روجه به څوک د کوره بار تیره کی د روجې ته نو چې زه راوتم دوه ګنټې مې ورسره تېرې کړې نو بارې را پسې را منډې وای عزیزانو عرض مې دا و چې د اسلام والله العظیم کبله معنا شته بله ترجمه یې نشته د لا اله الا الله محمد رسول الله بل معنا نشتا هغه ماتوریدیا او فستوایا او دا د علم کلام علما چې دي دا کچاته اشتباهي بیا د ما سره ځان له خبرې وکي چې دلته د ماتوریدیا او سمانات نامه عقیده دا او د فستوایا او تعقیده دا یا د جبریا او تعقیده دا ما سره ځان له خبرې وکړه الله وی د دین خد دوستان به نور څوکي والکا ته چې په جنت کې خدای سره او رسول سره یو ځای دین خ خلق به بل څوکي دا زلمی الکان وګورئ دی ګیرو ته وګورئ پټکو ته وګورئ شکلونو ته وګورئ خبرو ته وګورئ دی یو مسلمان چې څنګه شکل پکار دی نو په دې ډله کې هغه شکل جوړ شي او د شیطان چې څنګه شکل پکار دی نو په دې نورو ډلو کې هغه څه شکل جوړ شي دا څه ده کنه په دې نورو کې د شیطان شکل تک ګوري د دوی د شکل ته وګوره سرونو ته وګوره پلار اتلو ته وګوره خبرو ته وګوره ویم د جنډه بازاري جړاګان او کنجان به دې هیر شي چې د دوی د شکلونو ته وګوره هر یو ته چې ګورې د اجرا او د کنجر شکل به درته په مخه راځي د چا شکل چې د فرشتو په شان یو مزیدار خبره ارسو په دې چرخه خېلو کې یو کله دی په دې کې یو افیجی صاحب نو داغه د بزرګي او د ولایت درته څه ویل نه شم څه ویل نه شم چا څومره لوی سره زما ور سره په جمعات کې شپه وه د شپې په دو بجې مې څه आवाज واورېدو چې سترګې مې پرانیستې الکان ناس دي خسته ګيري دي او سپینه ټوپای په سر دي افیجی صاحب ورته لګیا دی گردان کوي او هغه یې وای دا به تقریبا 25 30 الکان افیجی صاحب ورته لګیا دی او دی هغه یې وای دی لګیا دی هغه یې وای ما ورته خو کتو کتو کته بیا مسترګې پټې مال جوړ طالبان خو چې بیا مې سترګې پرانیستي اسم نو حفیظي صاحب هم خپل کټ کې پروت سار چې مونږ شو چایم سکلی نو ماته تاسو کوم مجیدا بیګا دو بجې داسې کی تا ماته بڑا خوب بدلی زو اون ختم ور پورې مجی حال براته وای پرېدم هم نه کینی بیا زه خپکېږم ماته ته ډېر نیاز دین غوندې نو خوښ مې ډېری بچی دا یو سوال کان دی پیریانو کې د شپې راځي قران یادول ده زه درته په ایمان ویم په منبر ناست یم چې داغه دا خبره مې وارد نه ما اوجړل چې خدا ستا په بندگانو کې دې ټاپ نیکانم شته چې پیریان ورته قران یادول لراځي شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه په دیوبند کې د د په درس کې یو پیره براتلو د حدیثو دوره کې بکیناستو او شاه صاحب ته ځان خودلو دا هغه پیره او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلو نو عرض مې دا وزیدانو چې خپل هم درنه یو ښه کار نه کیږي او بل څوک هم کوي نو که نور څه نشي کولی شاباسه خو ورکوه اوس زمونږ دا جماعت ته مثلا الک را پاسې دو چې الکه تاسو کې نه د دین یو څو خبرې کی او ته روان شې نو الله دې په خړ سیلاب یوړې کا کم خوازي قدرمندو اوریدونکو د هر قسم دیني کیسټو لپاره زموږ د دکان پته واتساپل صداودین اسلامی کیسټ ایم سی ډي سنټر مشتر آباد برسته مدینه مسجد ایس سکندر فورا چوک پشاور شهر دیو جنا تبلیغی جماعت کې د سړی شان شوکت د مسلمان شي دا غي مخ کې کغیبت اون کې چې پر دې ډېر خراب سړی دی نو دی وایي چې سبحان الله خدای دې ورته هدایت وکړي د څه وایي کنه وایي ها او د یو تبلیغي مخ کې ته چا غیبت وکا یا بد و زخپلا زما خلاهم ډېر خراب ده او مردار ده بیګا می چاته وی مالزه خدان نسپم خګانم په خدای قسم چې زه هم بجلیګر مولا خلک و اسلام علیک و علیک مولانا د زمانه سپیم خده پمن سپی ولی سپی سره به د خپل عمل حساب نه کیږي او ما سره به کیږي نو ما نه سپیم خده تاسو ټرایو کوي د چا تبلیغي په جماعت کې چا پسې کنزل وکا یا د چا غیبت وکا نو دی وای سبحان الله خدای دې ورته هدایت ته به وایې زه د ده څه وکړم وایي نه نه خدای دې ورته هدایت د مسلمان دا شیوه په کار ده او زمونږ دا شیوه نه ده نو عزیزانو که شیطان را پاسي او وایي چې کینې رونو زه د دین یو څو خبرې کوم نو هغه نه به هم نه ځي که شیطان وایي چې خدای یو دی نو مونږ به دا ووایو چې دوه دي ها که شیطان وایي چې رسول الله برحق د خدای پیغمبر دی نو موږ به دا ووایو چې نه دی نو ښه خبره به د شیطان نه واورې دی وجنا اصلاح وکړي د ځان اصلاح قسم په خدای دی چې داسې داسې خلک هم شته چې د زرګونو میلیونو نه ښځې راغلي دي او زمونږ په دې ملک کې په ښځو ګرځېدلي دي او تبلیغ یې کړی ښځې د زرګونو میلیون د امریکې یو د انجینیرینګ کالج الکان راغلی زمونږ جماعت ما ته تاسو کو چې تاسو ولی مسلمانان شوي ما تل بالانا سه واحد مذهب اسلام دی چې پاګه کې د عرشي امن دی امن د شرابو نه پکې امن دی د زنا نه پکې امن دی د غلا نه پکې امن دی د جوارۍ نه پکې امن دی د فحش ګویۍ نه پکې امن دی واحد مذهب اسلام دی چې په دې کې امن دی مال دا امن ټکی دی ځکه اوري چې د تبلیغیانو خبرې دی اورېدلې دي خدای دا زمونږ در باندې ما اورا که د دغه کوزه ډبو زامنو خبرې دی واورېدې بیا به امریکې ته تښتي ول واحد مذهب تبلیغ دی چې پدې کې اسلام دی چې دې کې امن دی نور مذهبونو کې امن نشته زمونږ انګريزان یو ول مونږ نه سپیخ دي مونږ کې سپاک نه ګڼل کېږي کله یو خزه یو سره ګرځي د بل نور بل سره ګرځي د بل بل سره ګرځي اسلام واحد مذهب دی ستا خزه ستا خزه به په کور کې بناست ما تبلیغیانو ته ویلي پاکستان کې ډېر مه ګرځوئ د دوی بړه تور شي ځکه چې دا هم د کانګرېس پر کټي دي د دوی خو مر سره بار شي او چېرته آرمي سټېډیم ته یې بو نه ځئ دا ستاسو ملک دی دا ستاسو وطن دی دا زمون قوم نو الله دې رحم کوي انعمت علیهم هغه خلق دی چې هغه په خپل هم د خدای لار وپېژني او نورو خلقو ته بیا د خدای لار ښیي بله ورځ چا یو لویه فتوا راوړې وه وایي چې په دې وزیرستان علاقه کې یو ملا دی او په تبلیغ والا یې فتوې لګولي دي ما ورته ویل بچیه دا شل دی چېړه مې مه ستړی کوه خدای دې د هغه ملا هم کور وران کړي او ورسره دې ستاسو هم وران کړي د تبلیغ والاو څه کار دی چې سپو سره ځان په تله کې اچوي ما یو ځل درته ویلي دي یو ځل چې دا خپل ژوند به د اوخانو کاروان تصور کې د اوخانو کاروان چې په لاره رواني په کم کلي چې ورشي سپي ورپسې شي دین سره رابطه پیدا کړي نن دین دنیا ته څومره سپک دی اسپتال کې نن یو سړی اسی ماوی دا تبلیغی جماعت والا ډیر ښه خلق نو ما ته وایي چې څنګه ښه خلق دی خو چېرته درې ورځو له تلې نه چې راشي د چیلي غوندې بې ګیره پرېږي او نیغ نیغ به کېږي دا خبره یعنی کم الک چې تبلیغ کې لار شي او راشي ګیره پریدي او منځونه شروع کی ا دې ذلیل قوم ته بیا چینه ښکاری کم الکان چې په بیسکوپونو کې او په شراب خانو کې پراتی هغه خوان درکې دې قوم له تبلیغ کلی کې دلته تبلیغ والا ورغلی دي او ورته زئی زئی ز تاسو نه مسلمان الله پاک دا چې ذلیل کړ چې خپل خزه په کور کې نه پریږي بار په تختو سمي دا چې ذلیل کړ مونږ ته خو دا نن د زمکه د سر د پاسه واحده ډله د ملک خیر غوښتو والا چې دي په خدای قسم که د تبلیغ جماعت والا نه بل څوک شته مونږ ټول د خدای په قهر اخته یو ټول خېټې راغستي یو مفاد راغستي یو اقتدار راغستي یو روټۍ پسې منډې وه واحده ډله دا ده د چا چې بسترم خپله یو روټۍ هم خپله یو بم خپلي او ستا د جومات په ځمکه پراته او د پیغمبر حدیث درته بیانوي خدای ته رجوع شئ او قرآن سره رابطه پیدا کړئ زما زوی درې ورځو له چرته تللی و دلته د کم کلو کې چې راغی کله په مور مونځ تېره وه کله په خور مونځ تېره وه کله په ورنداري مونځ تېره وه چې ستاسو مونځ کې دا ټکی غلط دی دا ټکی غلط د درې ورځو برکت مونږ له هغه بچي خوند را کوي چې کمرانه نه وځي او بدماشي لوفري زنا یې کړي، شراب یې څکلي، غلا یې کړي، ډاکه یې کړي، مونځ یې نه کړی، موږ له هغه اولاد خوند راکوي. موږ بدر کېږو نه. یو سړي نه چا تپوس وکړ، څو زامن دي دي؟ ویل څلور دي خو دوه په نیست کې تاس دي. وی څنګه؟ وی دوه ښځې دکان کوي او ویل دوه په جومات کې ناست دي، ویل چې لمانځه وخت راشي په منبر رمبارې وایي، اذان ته یې رمبارې وایي. نو یادو په نشتی صاحب دی په جماعت کې چې ناست دا زمونږ ملک دی او دا تاسو ګورئ تاسو کلو کې دا خلق شته تاسو سره ګاون کې دي تاسو سره مالک کې دي دا شپه ورځ تاسو واسطې دي دا قسمه خلقو سره نو ته ما ته وایه چې د چا زوی دا شي شي هغې ته لمباره ووایي چرته درې ورځو ته تبلیغ کې لاړ شي او هغه ته بیکار او یو خلکو ته وایي چې منې کوي خرابېږي دا خلکو تم چې په سرنګ کې رسول الله خو دی شي نو دی به دا وایي چې هذا محمد رسول الله و آمنا به دا به داسې وایي دا به څه وایي دا به هغه خلک وایي چې چا د رسول الله خط و خال په دنیا کې پزړه لیکلی حلیه د سردار کائنات د حضور علیہ السلام په زړه لیکلي اوس ما ته وایي زه درته اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم قد مبارک خیم چې دومره پټاو د لاس دا غټواله درته خیم چې دومره و د ګوتو بندونه درته خیم چې دومره یې چای وي د مخ بناوټ څه چې وایي هغه درته اوس ښه د هغې وجه څه ده د هغې وجه دا ده چې یو کتاب د شمایل ترمیزي ورته وایي چې په شمایل ترمیزي کې د حضور علیه السلام د ویختو مبارکو نواله تر نکونو پورې دا ټوله نقشه ذکر ګرانو مینوالو زموږ دکان پتا یاد لرئ سرایدین اسلامی کیسر این سټډي سنټر حنیف الله این قدرت الله این قدرتان نشترباد براستا مدینہ مسجد نس سکندرپورا چوک پشاور موبایل نمبر دی 0301 اٹاسی اکانوے تین سو اکیس دو بے جن نمبر زیرو تین سو پینتالیس اکانوے سینتالیس ایک سو پندرہ دا څنګه دا غاخونه داسې وو چې کله تک مسکه بشو نو په هغه رڼا به تد خلکو بیا مونتا زما عزیزانو رحمان بابا وی چې د یار د خط خال نخې پکې وي چې د یار د خط او خال نخې پکې وي زړن سر په مطالعه د کتاب خوښیم قربان داغه کتاب نه چې کوم کتاب کې د یار د خط او خال نخې وي تاسو خیال راغی نو عرض مې داو چې د یار خط او خال په زړه کې جوړ کړي هغه زلفې شپه ورځ په تصور کې لرا په کوم زلفو چې قران قسم خوړلې دی هغه مخ شپه ورځ د زړه په عینه کې کېده په کوم مخ چې خدای قسم خوړلې وګورئ قران کې ودحا اے حبیب زما دې ستا په دې خسته مخ قسم دی واللیل اذا سجا او زما دې ستا په دې تور زلفو قسم دی نو کوم مخ او کوم زلفو باندې چې خدای قسم خوړلی او دا هغه مخ او دا هغه زلفو نقشه ستا په زړه کې نه وه نو هم ته به په قبر کې هغې ته وایې چې دا هغه محمد رسول الله دی چې ما په ایمان راوړی هر څه چې جوړوی دنیا کې به کوی مرګ نه رسته به هېڅ نه کړي چې یو ډله دا ده اوزګار وخت درته ملاویږي حلال رزق ګټلو کوشش کوئ د حلال رزق او فالتو وخت دغه ډله کې ورکړي تیراته تلو پیروز خیل اجتماع دعا وشوه چې را روان شم چې ګورم دا پریدي دي بسترې په وګدي الکان زلمی بوډاګان کوته کې ور سره دي استمانه دوستانه دلې کې نو دوستانه دا پریدي سپینګیره مهذب لفظ ویل دا چرته عقل مني زمونږ د سپینګیرو پریدو هو ته تو پاجه مونږ سپینګیر ده وده تاده مور آغا دسی آغا سپینگیری ده ده اجتماعگانو ده برکت دوستانو الله والو پلانه ده او خال می ده کن ده پا مخ اولی پیغل ده خواری شی چه دیر نگدی خالی نه خال می ده کن ده پا مخ اولی جونه ده خواری شی چه دیر نگدی خالی نه تیراوال اپریدی او دا بیا بستری یو تا ودره دم داست مالک څه کوي وای چې الله را باندې رحم وکړ چې روزه لاره روان دي الله را باندې رحم وکړ چې روزه لاره روان ابو ډاګان تاسو څه کوي چې مو چلا ور کړل څلوخ څلور زل روان دا د تیروالو دا د باړېوالو دا د تیرا د منځ د خلکو دا ټکی یاد لرئ چې اپریدي نه فیروزولا بسترې په وګولي ده ما مولانا الیاسا الله دې قبر د جنت ټکړه کا وستا په قبر کروڑونه رحمتونه ورېګا وستا قبر روزه من ریاض الجنه شا سمش ورشا روس پروس لا چې دا ډله په کم چل تللی ده او روسیان په کم چل مسلمانان کړی دی والله کید چا غمور راشي پروسه کال خبره در تکوم د چین وفد راغله د چین اج کتریو بیا اج نه پر دی راغله مدرسې ته یو پکې امام ما ته وی عربي کې چې مرقات علمه د مشکات شریف شرح چرته به ملو شي نو ما ورته دلته ډیر دي ما مل ما تفعل بالمرقات په مرقات څه کوي ما ته وی چې انا ادرس المشکات فی الپیکینگ زه د مشکات درس ورکوم په پیکینګ کې اذا فرغت من الدرس انا ادخل في التبلیغ چې درس نه اوسګار شم بیا د تبلیغ په کار کې مشغول یم لس زره چینیان مې مسلمانان کړي په خدای قسم په خدای قسم چې د تبلیغ والاو نه خډله په مخ د ځمکه بله نشته خډله مونږ او تبلیغ والا او کې لوی فرق درته وخه ما چې دین ویلو لبوزه روټه بم را باندې خوري د لارې خرچ بم راکې بستر بم راکې کټ بم راکې نو دین به درته بیانو قربان د هغه ډلې نه چې د لارې خرچ هم نه غواړي روټه هم نه غواړي او بم نه غواړي چایم نه غواړي کټ او بسترم نه غواړي او دین درته بیان طارق جمیل یو نوجوان الک راغلی ما دوش په داغه تقریر واورېدو په خدای قسم چې ما په زندګۍ کې داسې درد په تقریر کې د چا لیدل دا د دنیا د خزو حسن بنوټی دی نو زمونږ د خزو حسن بنوټی د شپې چې وګوره ته به پری ده ساری چې وګوره ته به خره ده چرته سپو ساتلې خړ مخ به د خره د سرمنې په شان نیولې دی خو وګورئ د جنت د خزو حسن به فطری وي فطری شونډې پرنګ ترې کړې نه قدرتی به شونډې ترې سترګې په نرنجو نه قدرتی به سترګې توي خال به خال به د څه سردار کونین فرمائی جناب محمد رسول اللہ کہ دا جنت دا حرو خال بال دا دو استرگو پا منز کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تب خان نور خستوالے بے سنگے نور خستوالے بے داسی پیغمبر چې د معراج په شپه جنت ته لاړو جنت کې ګوري را ګوري پدې کې او چمکو شو رسول الله صلی الله علیه وسلم حیران شو چې جوړ د خدای د نور تجلی وشو جبريل وی تجلی نه را پاس جنای چې ولاړه ده دینه ته جلوش و جنای ته جل وکړو څوک وې زپدې جنت کې د دوه مطلب چې کمی هوري خدای پیدا کړی دي جبريل ورته وایي چې محبوبا د نوکر د غاخونو چمکی چې ټول جنت رڼا کوي چې مالک به څنګه خستوي ته خو ګورئ بیا د دنیا د خزو چې د چا بنوټي حسن له داغه نخره ته پورته کې تابعدار ته زی حضور ورته او د جنت د خزو چې د چا حسن به فطری وي نو د خوند خبره دا ده چې د دنیا د خزو نخرې ستا ته پورته کوي او د جنت هورې به ستا نخرې پورته کوي ته د دوی ناز برداری کې او د جنت خزې به ستا ناز برداری نو ارز داو چې د دې ډلې کار څه دی چې دا ستا جماعت تراشي او دلته بسترې ورسرې هغه ګټ کې کېږي او ماخام نه پس دوی په ګشتو دي نو د یو یو کور دروازه ټکوي نو ته ورته راوځې کې وې هغې وایي جی کچھ ساتي آئن قرآن کې راځي چې وا ما كنا معذبین حتا نبعث رسولا الله وی ترغه پورې دی او قوم تب عذاب نه ور کوم چې تر سو پورې مې هغه ته رسول نه لېګل تاسو خیال لرئ هیڅ قوم له عذاب نه ور کوم نسم بینا چې تر سو پورې مې دې قوم ته خبر نه ور لېګل نو دا اتمام حجت شو اوس ته چې دې د جمعه تنوم تله او خبر نه ومه نو جواب به وشي چې استا کور ته چې ډل راغلی و او دروازه یې درته وټکوله او تا ته ویل چې راشه د دین یو څو خبرې کیږي نو تا جواب څنګه ورکو بیا کور لننه وتې څنګه تاسو خیال ده دا بم ستا بانه ورکش که یو سړی داسې وي چې بالکل په تاخانه کې پیدا شوی او لوی شوی یو دا بار دنیا یا ډولیدلی نه وي تاسو خیال راغی نو دا خو ناممکنه ده بار دنیا ته به خامخا راځي او بار دنیا ته چې راشي تخان نواب د یونیورسټه بنگلې والای جمعه تا ډتل نه ټي وي دې کتلې د شپه اور از وی سیارونه دې کتلې دي عزیزانو بیا په ټي وي باندې درتا د قران کریم درسونه شوي دي کتا جماعت نه کتو په ټي وي باندې درته درس شوی ا بل خبره ده چې تا دا ویلي دي چې دا بند کوي را دا سګيري والا پکې را دا اتمام حجت پتا دلیل ختم شو تاو کته چې په ټي وي لګیا دی قران بیانېږي نو تا بند ولې کو لکسات خو بده اورېدلې وکړه دا مې اتمام حجت شو باندې دې ورکا شو زه تاسو ته ایمانی وایم چې کدا زه وایم چې ما کور کې ټلویزیون نشتا نو دا خو رښتیا ځکه دي چې نشته نو زه خلاف ما ته ټي وي او سینما کې څه فرق نه ښکاري لیکن دا اومی وی دې د پاره چې په ټي وي هم تاسو ته اتمام حجت شوه یو پروفیسور هغه ورځ ما باندې یو سوال ما ته وی چې قران کې راته ثابت کا چې قیامت به څنګه برپا کیږي نو بیا به زه د کمیونستۍ نه توبه وباسم قران مل شوی ده تا نن زمون مسلمانان قسم په خدای دی د شیعه د جواب نه دي د قادیانی د جواب نه دي د بریلی د جواب نه دي د بهاولی د جواب نه دي کول شي دا جواب په پوزه پاکول نه پويږي دي د قادیانیت جواب کولی شي قادیانیت خو کنن استعمال کې تاسو بچي یو قادیانی شوی نه دا د علماو سره دعا کوي دا د علماء برکت دی چې نستا د پاکستان ټول اسمبلی به قاضیانه وي دا د مولانا یوسف بن نوری او د مفتی محمود برکتو چې په پندای کې علما ورته ناستو او مسودې به جوړ کړي او بیا به په اسمبلی کې په باسونه کول چې نستا ټول اسمبلی به قاضیانه شي قران کې ثابت کړي چې قیامت به کله به ځکه کمیونستانه توبه واسماټیک قران کې درته وخم ویلاو ملک شیدن ته چرته لیدل ویل جی بل ورځ زمونږ د یونیورسټۍ مخې ته یو ډیټسن او بس او جنگې ده نو د ډیټسن نام و نشان ختم شو بل نه پکې د سړو پته لګې دا او نه د اوس پنو پته لګې دا مال د ډیټسن او د بس اکسیډنټ کې د ډیټسن نام و نشان ختم شو ویلو مال دا به سمره سمره چیزونه یو لس لس منه شل شل منه بس ویلی او مال ته خو پروفیسر یو د څه شي پروفیسر ویل د ساینس مال دا انور او سپوږمۍ څومره لوی دي په دې مې پوه ویل چې زمونږ ساینس دا وایي چې دا سپوږمۍ د دې ځمکې په اته شلې مقدار لا لویه ده دا ټولې دنیا ځمکه چې ده داسې چې اته شلې ځمکې کې نو دا یو سپوږمۍ ته ګوري او دغه سي د انور د دې نم بیا زیات دی مال ټیک شو ویلی او مال د دومره شي اکسیډنټ دی ولیدو نو نام و نشان یې ورک شو قرآن ویلی دی چې قیامت زه برپا کوم نو د نور او د سپوږمۍ اکسیډنټ به وشي نو د دنیا نام و نشان به ورک شي ول دا کم دی ویلی ما قرآن ډېره سټډي کړې ده نو دا زر سپوږمۍ به د اسمان اټم بمونه شي او ټول کائنات به تباه شي بس را منډه کړه زما دا تندې سب کو غوګونه ونیو پوزه په ځمکه راښکه چې با زما د پلارم توبه او نن نه به زه صحیح مسلمان یم سهار مې کتو دا اجامت لوی مالول ویل ګیره مې پرې او دینه بعد به زه تبلیغ کې ګرځم نو عزیزانو دعا پیله مې واورئ پر ورواله یې درکړه یو وخت در سره شب جمعې ته تبلیغي مرکز ته ځي تیر ورځو کې د لندن یو وفد راغلی او زلمی هلکانو پکې دا زلمی جماعت کې ودرېده انګرېزۍ کې تقریر وکړو چې ما اسلام ولې غوره ځکه چې ما ته دا پته ولګېده چې اسلام غوندې حیا په یو بل مذهب ته به زما دروازه ټکې ته به ما د کوره راوباسې او جومات ته به مې راولې ما په دې خبرو پوهېږي تبلیغ والا کړم نه غواړي په خپله تبلیغ والا شي هلکه یو سړی جومات ته راغی زه امام یم او وایي چې تا پسې مې مونځ زړه نه مني زما ایمان دا په کار دی چې خرازه ته مني زه تا پسې ودرېږم ټیک شو تاسو چې څوک بدی شي او کاڼي باندې ولي چې دا پنځ پیرې دی پنځ پیر څه پنځ پیر په توابای کې یو کله دی هغه کې یو مولا دی مولانا طاهر صاحب نوم دی هلته چې کوم طالبان راشي چې راشي دلته فرشه ولا چل ورځي نه د خسکی چر غوندې به وخت بانګ وړي قران او حدیث نه د پنځ پیر دی او نه د شپږ پیر دی او نه د سلور پیر دی قرآن او حدیث چې څوک لا اله الا الله محمد رسول الله وي دا د دې ټول دا د کول د دې ټول فرض دا بیا دنیا ته رسول تاسو ټول فرض وور شیخانو صاحبانو وور زه زه په خپل د مانکی صاحب د شیخانو زوی او نو صاحب دا مو یې بابا صاحب زموږ وطن کې اوسم خلک په بابا صاحب قسم حالانکه د خدای نه سیوا په بل چاړو قسم کیږي نه تاسو خیال راغی دا چې کومې د نیکه مخ کې کړو نو راغو مور ته وای نور غر کاسه زوی دې تابا شو مور مور ته چې څه چالو شو وې چې په بابا څه قسم نه مانی قسم په جمعات نه کیږي په زیارت نه کیږي سیوا د الله د ذات نه په بل هیڅ قسم کیږي نه تاسو ګورئ نه دا تبلیغ والا چرته کوم جماعت ته لاړ شي وروڼو کښېنئ د دین څو خبرې کېږي د خلکو ته ګوره بس تختی به لکه کېنه که نه سټه دي وځه نو هلته دې څه خره بار تړلي کېنه که هر جماعت ته تبلیغي نصاب یو صحیح هر جماعت او یو ټیم مازیګری ماخامی ماسخوتنی په اردو پوه قابل سره یا امام دا ورته وایي چې دوه دوه درې درې حدیثه مونږ ته مانځنه پس وایي شکر نه وباسي چې په دې زمانہ کې ابل شپه دلته د کوټي د یونیورسټۍ الکان په تبلیغي جماعت کې راغلي سلويخ سلويخ کوله که کار دی نو د دین دی او که کار دی نو ګوره دغه دی دا نور ټول مونږ د خدای په قهر اخته یو دې ته سوچ کوئ ته تاسو یې پلانې مولا مولا یا پیر چې د تبلیغ خلافي هغه کې لوی وجه درته وایم لوی وجه لویه وجه دا ده چې هغوی دعا تبلیغ په پیسو کوي دوی دعاګانې تبلیغ بې پیسو کوي نو دا هغوی دکانداري پې خرابي ما په خبرو پوهېږئ دکانداري خرابي ایله دې چې لاس ورکړی نه داسې موټی نو دوا والله قدر ته وته دوی له هېڅ مه ورکوه روټه هم خپله خوري بستره هم خپله ګرځوي او دعاګانې به تاته کوي لوی فرق پکې ده دین د پیسو شی نه دی دعا د پیسو شی نه دی د دین ابتدا د قجورو د پوزینا پیغمبر مفت کړی و او باقی به هم دین الا پاتې کیږي چې د قوم ته مفت بیان اوس د تبلیغي جماعت خلق خلاف ولي دي ځکه چې د دې خلقو دکاندارای په خرابي دا خلق دعاګانې په پیسو کوي جنازې په پیسو کوي تبلیغ والا دواګانې مفت کوي تبلیغ هم مفت کوي د پیغمبر حدیث هم مفت ده په بسترم خپل سملی روټایم خپل خوري لوخیم په خپل وینځي بستره یې په خپله اوږه کړي، پیاده روانه وي، دوی مفت د خدای دین خلکو ته ښيي، نو د دې خلکو دوکانداري پرې خرابېږي. تاسو خیال راکړئ، خو تبلیغي جومات والا ولې خراب دي؟ اوس راته چا وایي پیران راوتي دي، په دې کلو ګرځي، چې وروڼو خیال کوئ او دا تبلیغ والا چې دي خلک خرابوي. که تبلیغ والا خراب نو په مخ د ځمکه خڅوک شتا وای په ایمان په مخ د ځمکه خڅوک دی په کوټړې کې ناس خلق خري هر کله چې د دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے چې ما دړنه ویلې دي ترا پسې ولاړې د جنازې په نیت نه پوهېږي د جنازې دعا نه درځي اے بدبخت ستا جرګه به خدای څنګه منظورې نن د دې خلکو میشن څه دی دا ستا جماعت ته چې د عربو نه تبلیغ پکې راغلي څوک د هزارې نه راغلي او څوک د کم ځای نه راغلي د دې میشن څه دی د دې پیغمبرانه میشن دی چې کلمې سره د دوستی نه والله کو بخلی شي که دروغ ده ها لا اله الا الله محمد رسول الله اول اقرار د توحید او د رسالت ته چې دې سره دې یارانه نه و والله کو بخلې اقیم الصلاة منز بکه من سره دې یارانه نه و والله کو بخلې واتو زکات زکات سره دی یارانه نو والله کو بخلی شي روزه د رمضان روزه دې نه نیوي والله کو بخلی شي دولت راغی او حج تلا نړې والله کو بخلی شي دا پنځ بنا د اسلام دا او دا د 1 لاکھ 24 هزار پیغمبرانو مشنو نن په ټوله دنیا کې واحد ډلا د مولانا الیاس رحمت الله علیه دا چې په ټوله دنیا کې نن د پیغمبر مشن دا خلق پیش کوي خلق ته لګیا تاسو ور پورې خان دي چسکې ور پورې ولې کور ته د خدای دین درړي ته خان دي بل کاری نشته نو تاسو څه کار تاسو څه کار خیر تبلیغ والا بیکار دی کته کار والا ہے نو تا د کار او باسی واقعي چې ته حق بجانې یو سره د پیغمبر ډیوټي کوي ا بیکار دی او بدبخت او ته د شیطان ډیوټي کوي او ته کار والا هغه قومم کار والا دی چې کم قام د جمعې غوندې مبارک شپه ټول شپه وی سیار تناس هغه قوم هم کار والا هغه قوم هم کار والا دی چې کم قوم د جمعې په شپه وادي او ټول شپه په کې ډلې ګړي نو وخت درته اوسګار وخت خرابوي ما عزیزانو مرکز ته ځي مالت کې مالت کې را ټول شي او ډلې جوړې کوي او دا کوشش کوي چې مونږ به ګرځو په دې مالت کې به خدای نه چې څوک خپي هغه ور سره راضي کوو د یو لک سلیری زره پیغمبرانو مشن داو چې دا مرور خلق خدای سره راضي کوي مرور خلق خدای سره راضي کوي نو د دوی دغه مشن دی پیروز خیلو ته تلم د دې اجتماع عقل مې حیران شو چلته مې ولي باړه کې چې کال په کال زه ګورم عقل مې حیران شو نو عزیزانو خدای دې توفیق راکړي کوټه ته تلم چمن یو مولا او زاله بیا د دې دې کردار ته وګور د دې دې اخلاق ته وګور بسترې ولا خلک بار وګور دی دې بستر په وګه کې پښپا بل چتر روان اوس مونږ باندې خدا سره زه اورځه صدر کې د دې د ډله کې مرګره شوم ما چې زم ور سره گشت کوم خو چې رومبي کور ته ورالو صدر کې قریشي صاحب به ورته خدای دې وبخي ما ته وی سیاره جیل غوندې ته خورا سره مرګره شو خو لګاو صلی سره مال غم مکو چې رومبي کور ته ورغو دروازه ورته ټکوله پاس نه आवाज وکړي کونه وای زمونږ امیر صاحب ورته وایي چې جی آپ ذرا نیچه تشریف لایې کوئی دوست آئے ہیں آپ سے دین کی بات سړی راکوش چې راکوزېږي اوس ښځې ته وایي چې کوئی داړي والے آئے څو ګیرو والا چې راغی داسې ودرې کې قریشي صاحب ورته وایي چې دي دا تبلیغ مرګري دي او ورته وایي چې جاو جاو نه عیسائی نه زه عیسائی یم انجه داری اعلان دی په لوکانو تکلیف دی دی ګیره خوځوي او خلکو له تکلیف ورکو خو چې دا یو بس بالکل زما خو خود خراب شو چې تان شو په دې مخ مې ووال چې مې والو وړای ته وګرځیدو په د پاسه مې ټوپونه بس خلق قران اخلاص کو تبلیغ والام غرب ټول دغه شو چې راو مال کلمه درکښلو چراغ ما به بیا چې قریشي ته ته جزم در سره زنه نه نه نه زما ته جمعات کې کنه مونږ به خلق راوړو بیا به چې دې دغه زمونږ دا نفس ده او دوی ته ته کنځلې وکړه پیغمبري اخلاق څو سلام پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام ان پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام ان پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی اب پیغمبری خصلت ہو کرو تبلیغ والا بم لا سوک پیدا کی دل تما اور ادھر ہی کہ تبلیغ کرتا دغشی میں جماعت بھی نہیں دیا لا حول ولا قوت الا بالله اے تو خدای بندگان سبنا در باندې شوې ده واورې زه خپله ډېر کمزوری صحت خپې اجازت نه راکوي چې څلوېښت ورځې چېله ولګوم یا میاشت ولګوم یا څه د تبلیغي جماعت په نصاب کې راشي وګورئ د ټولې دنیا علما را جمع کوي د ټولې دنیا او دا مې واورئ چې هغه مولا عالم نه چې کم مولا طالب ته کتاب نشي خو دی الحمد لله رب العالمين خدا نصیبم خدا دا نعمتونه نصیب یا الله تقصیرات معاف شرم پرده مو سات بچیم نیکان خدا غلا را تخې چې ته خوشاله خدا غلا را ته مخې چې ته ناراضه په اخلاص دعا وکړي چې الله روس تباہ او برباد خدای د روس مرګري تباہ کړي خدای امریکا تباہ کړي د امریکې مرګري تباہ کړي اسرائیل تباہ کړي د هغې مرګري تباہ کړي د افغان مهاجر ملا مضبوطه کړي او په خیریت باعزت طور د خپل وطن سبب وکړي خدای روس تباہ او برباد الحمد لله رب العالمين خدای نصیبم خدای دا نعمتونه نصیب یا الله تقصیرات معاف شرم پرده مو سات بچیم نیکان خدا هغه لار راته ښیي چې ته پرې خوشحالې خدا هغه لار راته مه ښیي چې ته پرې ناراضه په اخلاص دعا وکړئ چې الله روس تباه او برباد خدا د روس مرګري تباه خدا امریکا تباه کړي د امریکې مرګري تباه کړي اسرائیل تباه کړي دا مرګري